مخری تاسو سود لرا اضعافا مضاعفا دو چندا مضاعفتا دو چندا کړی شوی دا اضعافا قید واقعی ده دانا چې کنه دو چند وینو هغه سود مخرو چې د غینا سیوا یا د غینا کم وینو خروي نه دغله ویل شي قید واقعي لفظ آمنو کې اشاره و دغه خبره لا چې الله فرمای اے مؤمنانو د سود خوراک مکو سود گناہ کبیره وی گناہ کبیره څوک دی ایمان نه وځي نه چې تکمه پوری حلال و نه غني ځکه الله فرمای یا ایه الذین آمنو او دویم دا اضعاف مضاعفه په دا تور چې د زیادت مطالبه او کې چې کله نیټه اروشي نیټه اروشي د قسطونو چې دا کم کاروبار دی یو سړی وی چې دا استری یا دا واشنګ ماشین یا دا سلاجا یا دا موټر سایکل وغیرہ دا دا موټر سایکل په یو لاک روپۍ ده پناک ده البته کته په قسطونو اخلي نو دا په یو لاک 15000 ده شرعاً دا جایز ده روایتونه هم دا ثابت دي هغه دی حضرت عائشه یو وینځوا بیا هغه په بارا کې دا دي چې په کلونو باندې هغه له مختلف قسم لا دراهم یې خو چې دومره دومره دراهم په کال کال کې راوړي کستوار البته پدا کې دا شرط ہے چې د کیستونو په تاخير باندې به جرمانه نه لګوي که جرمانه نه ولګوي شرعاً به حالت کړه بیا یا د چا سره سودا وکړه او ته ودویل چې دا موټر سایکل په یو لاک روپې دی خبره ډن شو بیا دا ته چې پیسې روکاوي پیسې خو اوس نشته دی خبره په نغدو شوی و هم دغه 50 زره وسوغلو 50 زره به دغه د میاش کې یا په لاس ورځو کې یا سبولې تر وړو تو ته ویل چې ښا 50 زره ته سبو مول وروړې دا ورځ به کې تیریږي اې دغه ورځ ته تیرولو به مول چې دی 2 زره روپې نورې ورکوي یو لاک 3 زره دا وسود دی دا ټیک نه دی د قسطونو په دغه کاروبار کې نو غرض عرض السماوات والارض څه مطلب شو چې زمکه زمکه او د اسمانونو د پلنوالي برابر به دی هغه پلنوالي وي مفسرین فرمایي چې اصل کې دا عرض السماوات والارض کې نایوا د دغه نه چې ته په ذهن کې ټول نه غټ شي بس د اسمانو زمکه دی بل څه خودم را غټ نشتا ویخي به غټ وي لکه څنګه لکه بس د اسمانونو اوس مکی حالانکه اسمانونو زموږ راغو به ډیر غټو کوته په ذهن کې دا غټو یا مراد نه پلنواله دی وګدواله الله لا علم دی الله فرمایي او عدت للمتقین تیار کړی شوی دی دا جنت د فاره د متقیانو جنت چاله تیار شوی دی متقیان الله دا هغه خلق له یو سبق ته چاغوي چې منزل ته ضرور دی زړه سپین سوتا الله غفور ورحیم دی جنت لبه دی ولګي نو الله خو فرمایي چې جنت خو هغه خلکو له تیار کړي چې څوک تقوا ساتي پرهیزګاری پکې وي اوس دغه خبره لا غلط وي کوي تا خبره لا غلط وي خبره دې ته غلط ده جنت مستحق جوړېدل دا الله دې چې سړی دې الله نه یریږي او دې الله نه چې یاره په زړه کې وی زړه صفاوي نو په وجود به دې یاره ویل موږ به کوي بیا انفاق فی سبیل الله ذکر کوي مال خرج کوي کا هغه په خوشاله کې وي هغه په فراخي کې وي الله سي پړو کوي والذراء او پتنګي کې تنگ دسته او کا لاس ته کلاو فراخ نه لاس ته پړوخته کتنګ دسته په هر حال کې مال خرج کول مراد دی ته به غوسه کې راشي چې څه دې په خلر څه هغه دې خلنه تلوي هر څه ګند او بالا او بیا دې روجه په میاش کې او بیا په کمزوري مخلوق په زنانو باندې خپل خوبونه وکي خپل خوبونه وکي د د رجماتي تیارول او د پرشمي تیارول د دغ مخلوق د زنانو په ذمہ وي هغه کوي د تیار لکینه یا کله کمای به شی راغله نو بس بیا چې دی غوسه کوي وال ټکول کوي وختته وباسه وال ټکول ورکوا وسط سکون کوي دا د مؤمن صفت الله فرمایي ولا فینا الناس او ما فی کون کی د ژوند خلق لا د خلق نه کڅ کمای به شی ومشي دای به ما فی کوي خیر به هیڅ خبره نه وي دا د مؤمن صفت ته چې هغه په وړه وړه خبره باندې نیول نه کوي او چې دا متکبر شي انسان نو کله متکبر سړی سره لګ دا سه و جنگي دی لګ وسه ټک شولې نو سترګې به در پراګي کی چې کنه زه خو څه شیم ته د مو سره ټچ څنګه شو او د مؤمن صفت دار چې نه د خلقو غلطي د خلقو تکسیرات غلطي کې انسان نه معاف کوي خیر دی خیر دی غلطي وشولا والله يحب المحسنين الله مینا کوي د هغه چا سره چې ژوند نه کی کوي د ژوند نه کی کوونکي هغه خلک دي چې هغه په طریقه د خو پیغمبر وي صلی الله علیه وسلم طریقه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث پاک پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله اکبر کم سړی چې غصه وڅکي او خپ قادر وي چې هغه غصه نافذه کړي غصه کولای شي خو بیا هم غصه وڅکي حدیث کې دی ترمذی شریف روایت ده چې الله تبارک وتعالى به د قیامت په ورځ د ټول خلکو په مخ کې راوبلی او ته وی چې اوس ویا د کمی حوري سره نکاح وخت یې د ته نکاح سره وکړه دا سلا د جنت مستحق شو متقی پرهیزګار سره چې پرهیزګار وي هغه کې به صفات وي صفات په ځون کې پیدا وکړه صفات په ځان کې پیدا وکړي حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صل من قطعك کم سره چې تاسو سره رشتہ داری کټ کړي ته سره سره رحمي کوا واعف عمن ظلمك څوک در باندې زیاتې کې ته ته بخشش کوا واحسن الى من ساءك څوک د سره بد اورس کې ته سره خورس کوا که مسلمان که مسلمان نه وي او د انګريز په لار روان بیا خو خپل مرزي رو بیا خو یې نه خلک چې یو ته پیډ دیر کې شي خار د خرن نه کم نه شي غوښته پتا وا ته ځون برابروي خار کې ځون سره ځون خار کوا ما ځون مؤمن کا مؤمن مؤمن په مؤمن سړي کې صفات وي ورخه د مخ رنگ ډول به دومره خپل نه وي په صفاتو په خوینو به خایسته وي اصل خایسته هم دغه دی ښا چې په خوې ځان خایسته کا خپل خپل صفات په ځون کې پیدا وکړه ګنده صفات وزن کې ما پیدا وا بخشش کوا معافي کوا غلطي دي چانه وشو کمې کوتاهي دي چانه وشو بخشش کوا مال خرج کوا خلق لا معافي کوا والله يحب المحسنين الله عاد داس خلق سره مينه کوي چې نه کان الله فرمای والذین اذا فعلوا فاحشه هغه خلق دي متقین چې هغه کله وکي یو کار دی ګنې چې ګناه ته وشول اوس د تو صفات به دانه وي چې کنه هغه ګناه کوا نن دې مکړه نو سبا دې مکړه نو بیا یې کوي نو بیا یې نه پرې کوي نه دا د مؤمن صفات نه ده ګناه دې نو شو فورن الله لره وګرځي الله فرمای ذکر الله فورن یاد کی دی الله فاستغفروا لذنوبهم بخنه غوړي د خپل ګناهونو لپاره خپل ګناهونه د هغه لپاره بخنه غوړي دی الله نه چې یا الله ګونه پر نشوي دی پته ته اوس معاف کا دا یاد لره چې د ګناهونو نه د بخشش ټایم مدت وقت اغا محدود دی محدود محدود لیمیټډ دی لیمیټډ د اغه نه یو ساعت هم لري نه کیږي ښا تر مرګه پورې د تاسو را ټایم شتا وخت شتا فرصت شتا موقع شتا توبه وباسه د مرګ نه مخکې مخکې توبه قبليږي ته بعد بیا نه قبليږي حدیث پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم څوک توبه وباسي دا څه شول کده سره توبه کړی نه الله دا سم معاف کړي بل حدیث کې پیغمبر فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر چې تر کومه پوری ځان کدن ته نه رسیدلې تر هغه وخت پوری الله توبه قبلې تر ځن کدنه پوری چې سړی کله ورسیږي بیا که ارت څومره توبې او جړاګانې او سترګې دې ډکې شي او په جړا شي او ویریږي بیا کار نه کوي نن چې په صحت کې نن چې په زور او په ځواني او په دبدبه کې چې په ارت دې وس رسیږي بیا هم ګناه پرېره دا ګناه دا ګناه پر خپل د توبه الله قبلې بیا د ځوان سړی توبه الله ډیره خوښوي حدیث کې دی پیغمبر پیغمبران چې دي د پیغمبرانو عادت دا و چې په ځواني کې به وی عبادت کول بل حدیث کې دا دی چې قیامت پر ورځ په سخته ګرمۍ کې به د عرش د سوري د رحمت نه لاندې به او طبقه خلق وي یو به اغن او جوانان زلمی خلق نوجوان طبقه چې په ځواني کې د الله بندگی کوي الله بندگی له زړه وروړه دا د خیر خوایي مسلمان ته به کله پويږي چې کله کله در باندې غټه غټه تیږي کیږي بیا به پوي شي بیا خو نه کیږي کله نن موقع ده نن صلح وکړي الله سره وقت گزر جائے گا وقت به تیر شي بیا به افسوس کوي ګورا هغه بزرګ په بازار کې ولاړو د کلی والا یو سړی ولیدل چې دلته څه کوي وی د مخلوق او خالق په منځ کې صلح کوم خو چې خالق یې منی چې صلح سره وکړي د خلق مخلوق یې نه منی سره څو په یو ګناه کې اخته په بل کې وی بل ورځ هغه بزرګ په قبرستان کې ولدو وی دلته څه کوي اوس هم مګه کار کوم دا مخلوق نه دی دغه پراته خلق په قبرونو کې دغه مخلوق کو د خالق په منځ کې صلح کوم اوس یې دا منی دا مخلوق یې منی خو اوس یې الله نه منی ځکه وخت تیر دی کنه تولا الله تر مرګ پورې چانس در کړی دی ښا چانس الله در کړی دی دا زیا زیا کوا ما هیڅ ختم نه لګي د مرګ ته پته نه لګي د سپي به کور نه وته وي په دا امید چې کور له ډېر سره وړم او جماعت ته به راوړم کور له راو نه وړلې شي د نور پرې وته نه مخکې مخکې جنازه وشي قبر له وسبب لشي دا قران کریم نه دا آینا او آینا په آینا کې سړی ل خپل مخ لیدای شي ښا نو قران کریم دلته د بیان کې دغه تمګور چې دا مولا خو ته ته مولا لګیا دی دا مولا لګیا دی چې د مو به حالت څه ته ویلې مولا لا څه پته دا کتاب الله هر څه بیانې ګور هر څه بیانې بس زون ګور صرف د زون ایکس ری کوا چې په مو کې کمه کمه غلطي کوتا هي دي د ګوتو غوډولو ضرورت چا نشته چې ته ګناګار یې ته غلط یې ته نافرمان یې ته فاسق یې دغه ضرورت نشته دی ځان نه ډیره توجه کا ځان د ځان اصلاح په ځون فرض وګڼه ته د خلکو اصلاح لپاره چې ځون ولې کړو د ځان اصلاح نه کوي د خلک وړوکې غوندې خلک دې په سترګو کې د ګودارې برابر غټ لیدای شي د تیر برابر و خپل د شاتیر برابر غلطی دې ته دی وړي خلی برابر هم نشي لیدای معاشره دې دغه کې نه ویرونه روخه معاشره دې دغه کې نه ویرونه په خپل ځون جوړو نشته چې ته به کېږي سره الانهار ولی خالدین فیها مشا مشوی باغی کی و نعم اجر العاملین او ډیر خره اجر دی عمل کوونکیو نعم اجر اجر ویل شي حق الخدمت تو چې دا کما بندگی کړی او په دنیا کې دا چې ټول ورځ لوګه تیروي دا خاصه به سند لري دا ته چې دومره په نا وخت راوي چت شي خو پرې دی بستر پرې دی دا خو اسه به سند لري دغه بدله به ته ملويږي جنت ته مسلمانه پاګه کې ترغیب وکړه الله تخفیف دنیا ور کوي الله فرمایي قد خلت من قبلكم سنن یقینا تر شوی دی مخکې تا سنن سنن واقعات سنن مراد واقعات طریقې دی عذاب دی مخکې نو خلکو چکرې خو مو ته هم وخو او داسې چکرې وي چې جماعت ته په دوا قدمه کې د سوړنه نشي ترې دی شیر خپل چې ډېر سوړنه نیولې یو بسترانو شکر خوای او دا چې چکر شي چې لکه مری لراونی مې دون لراونی چې شي لا وور لراونی نو وور لتلې چې په دوا قدمه جماعت کې ته جماعت لا جامې لا نشي تلې نو په داسې قوم مې الله الله دې رحم وکي الله رحم وسی الله نه بغوړو چې تر کومه پورې خپل حالات او کیفیت بدل نه کین ګور دا د عصر پوکی شي نه ښه دا عصر هوا شي نه خلک وګوره چې په خلکو عذابونه راغلي دي چې شي وجنه پر راغلي وو د بدعملې دی وجنه د تکذیب دی وجنه اسنه جزره تکذیب چته ونه په خو به مليان ویل چې قران خلق له مخ یو امیان خلق له چلا گمراه بشي په گمراه بشي په قران خلق گمراه کیږي که خلق بل نه غلې رسي نه کنه اوس ګره بل منځ کې کچا ول چې انعمت عليهم بزوی ول چې انعمت عليهم وګره رو رو موږ موت شو تاسو به غلط نو ګوره یو د قران کریم تحقیقات کول دي هغه د علماو کار دی او یو د قران کریم نه هدایت نور حاصلول دي دا انتهایی آسان کار دی الله په قران کې څلور ځله قسم خړل چې مو دغه قران د خلکو د هدایت اغستو لپاره آسان کړی دی ولقد یسرنا القرآن للذکر شته څو چې زده یې کی ها یو تحقیقات تی تحقیقات کو مشکل کتاب دی پاغه لحاظ سره د علماو په کې زندگی سره شولې دیم حق نه ادا کړی دا داسې مثال لري لکه زوی لوړ شي بهر ملک له پلور له ټلیفونو کې چې دا دا مو کخيري یو ټارچ دې دا غسته دی نو بابا ټار څه پیژنې ته ته انګلیش لفظ ویل ټار مې دا کسته دی دا لینز نه دی لینز لینز پکې لګیدل دی دومره میگا فکسل لینز دی پکې چې بچی دا څه په کاټه وړ شروع دی وره بابا صرف لینز نه بیٹری پکې 4000 گیگا هارت بیٹری دو پکې هارت پاور نیچه دا هارت پاور پکې چی شي بابا دا څه شاعر چې چارج بل لای سرکټ په کې لګیدل نو بابا دې پریشان کړو به چې بچی چې سره ونه لګی دا شاعر ځکه دا خو مشکل نه کړو تا کړل نو بابا دا شي قبلې نه قبلې کنه ځکه پوه نه شو غریب په دا د بابا کار نه ها که بابا را دی چې بابا دا سی او شاید لګن چې دا سی ګوته په ولګوي بټن وخه لیټ به تبلی یو چې دا سی کې مړ بشي بابا یې شروع لګا دا بجلی دا بجلی وی چلا هغه پیږي چې اگر ټارچ نه بجلی او لایټ اصلول دا مشکل کار نه دی کدی د قران کریم تحقیقات دي د هغه لپاره د شپږ سره سیوا علوم ضرورت دی علما کوي نه پڑھائی کوي سر پڑھاوي نحو پڑھاوي علم بیان پڑھاوي علم کلام پڑھاوي علم منطق پڑھاوي علم تفسیر علم فقہ علم حدیث اصول علم قرض الشعر اشعار علم محاضرات د تاریخ علم علم انشاء علم بدیع دا ټول علمونه دا د تحقیق دی پاره غره ها یو هدایت حاصل ولدي کینه قران له هدایت حاصل کا دا ته مشکل کار نه وته دومره مشکل کړه نو د قران کریم بیان د خلکو له پاره دی الله ویلی دی هاذا بیان للناس دا د ټول خلکو له پاره دی ښا ټول خلکو له قران بیان کا هر چاله بیان کا الله د شیخ القران علامه محمد طاهر نور الله مرقده په رحمتونه ولېږي چې پښتون عالم له داسې په اسانه طریقه قران کریم په غېږه کې ورکړي دا غټه خوشاله ده دا غټ نعمت ته ورونو الله اکبر کبیر د قران په ذریعہ الله تا تیارې ختموي نن چې دا شرکیات په دغه علاقو کې نشته د کوم کتاب برکت دی د قران قران د سونه دی د قران تعلیمات بیانېږي خلکو لا خلک خبرت پیژني نو دا قران بیان دی لناس د خلق له پورا بیان دی خلق له بیان کړ او دا څه بیان دی بیان ویل شي واضح کول له خپل معنی دا بیان باندې بینو بیان جدا کول شي هر شی واضح کا جدا کا چې هر سړی به پوښ او په خپل جبه کې پیغمبر چې الله را لګلو دی هغه قوم په جبه کې الله را لګل د دغه لپاره چې هغه خلق خو دی الله په خبرو پوي شي او عملو کې بیا په خپل جبه کې زکا او خیز زکا مینه سره وکا محبت سره وکا هغه ورځ یو ځای له بیان له تلم وړه ماشومه وړوکي بچي ډېره وړه نو سټیج له راغله مو چې دا به چې شي راغلی کې دی شي اسه نظم به چې شي وي یا بل څه به وي او چې شروع یو والا د قران کریم په خلاصہ یقین کو کته سره دی هغه هغه خلاصه ور دل وی نو حق اریان په تشی وی چې په دغه وخت کې دومره وړا وړي بچي هغه د قران کریم داسې خلاصې یادوي داسې خلاصې یادوي لکه موت خیره یو دا کار ده معاشره له دا کار مدارس آباد کا وړي وړي بچي د قران کریم تلاوت داسې په صحیح حروف سره داسې په کلی انداز سره چې سړی له شرم وي چې ګوره زه سړی یم قران کریم زنه پر دا بچي دو څومره په کلی انداز قران کریم یې نو موږ ته خدا را کار دی مو ته قبله بدله دو کنه بدله داسې ته چې دی الله دې دین سره کوم شي نه قدر غلم توجه څومره دو روغ رمټ به وی تراوی به نشي کول اے رجی والله پر عمله کې مې دې بس دسل غونې خراب کړي نو دا خراب فرمان چې لګ وریلا وای کنه ورای خور وړای شي بازار له چلوړ شنو کټ پاند خور وړای شي او په تراو کې په منځونو کې په عبادتو کې دې ملامت شي دا څه مکوا دا څه مکوا امته کته د دین نه ځان لري کولو یو بیماری وی ګوره د بیماری رخصت الله ور کړی زه هغه نه یاد بیماری ارچ لرتلی انسان کمزور دی هغه نوجوانان چې هغه د دین نه یو ځون تندې لا کړی دی وړو وړو خبره چا ځون لا کور بور ونه کړی په دارو جا کې چوکه سي دغه درځون لګي وي ورېز زو شپه لګي ورېز زو شپه مسلمان یاد لره ګوره دا یو څو ورځې به تیرې شي دا لذتونه به مو اخلې دا خوندونه به مو اخلې د جسم دا مزې به محسوس کی خو ګوره په دغو لږو لذتونو باندې همیشه همیشه به دې د خپل سر مه خلا آخرت مه برباده دغو څیزونو له توجه وکړه خواهشات قربان کړه الله د غفلت علاج دی بیداری ځان بیدار کا لکه راته په بستر کې خولې وي د شي آرام لدرومې خوراک لا کې نه دغه سیر بسترې د خوراک د آرام د سکون ضرورت د تا د مرګ نه بعدم دی الته به څه کوي اغزیله توکا هغه تورې تیرې له څوکا هغه مارانو لړمانانو د تفکولو څوکا نن په ځواني څوکا په طاقت څوکا په پیسو څوکا نن موقع ګور نن موقع پته لګی چې دا خبره بار بار روانې دي الله دې موږ له عمل توفیق نصیب کړي الله دې موږ سره سوچ پیدا وکړي او یقین وکړه کدا سوچ هم دې مرګ نه مخکې مخکې پیدا و نه شولو افسوس به کوي بیا جړا به کوي فریاد به کوي بیا دې والله ک مور او پلار پکور شي بچی به پکار نرسي خزا خوند نه خاندان قبیله نه نه پکاريږي پکاريږي دا نن چې تکم عمل کوي دا پکاريږي دا نه چې تکم نو سي په کومه جذبه نو سي کومه مینه د قران سره کوي قسم بالله دا پکاريږي پیغمبر ویلي دي د پیغمبر په خبرو دي موږ 100% نم سوا یقین دا به دې پکاريږي پیغمبر فرمایي قران ویا یا په قران ویا یا اقرا القران قران ویا یا دا قران به د قیامت پر ورځ باندې سفارش تکي قران ته ودرېږي چې اے پروردګار مو خپل صاحب د قران والا د خوب نه منع کړي خوب نشو کوله د مو دی وجنه د تلاوت وکاو درس وکاو ذکر وکاوله یا الله مو د خوراک نه منع کړو مو د چکرو نه منع کړو یا الله دغه بندلا اعلی جنت له صاحب قران نبی الله جنت ورکی خو معمولی جنت نه معمولی بنگله نه الله به تو فرمایي چې ها اقرا اقرا لکه څنګه په دنیا کې قران کریم ویلو دلته قران شروع کا اقرا ورتقي او د جنت په درجو ورخیجا ورخیجا ورخیجا داسې اے چې کله قران کریم اختتام لور رسیږي ته درجه ما غزایا اعزاز ده دا فخر ده قسم بالله تعالی په جماعت کې په داسه کې ناس چې څوک مخامخ د دنیا هر یو نعمت راوړي او دا نعمت نه په خلی چې چې سوچ او فکر هم دې دغونو الحمدلله یا الله په دا باندې موږ شکریا ادا کوو دي ته چې خلک لګیا دي څوک په ګندګو کې څوک په بهایو کې څوک په فحاشیو کې څوک په نافرمانیو کې او پروردگار عالم په موږ دې دا رحم کړی دی یا الله موږ ګناګار خلک دې خپل کتاب لکه راولې یا الله دې تو شکر دی الحمدلله علی هذا قسم دې کړي دغه نعمت شکریا دې ادا کوله چې دغه شکریا ته ادا نه کړي دا دومره غټ نعمت ته پتو باندې دا قدرې دې نه ونی شيخه قدر وکا عمل وکا الله فرمایي ولا تحزنوا مغم جنېګا نو اس خبره مستخیر دی فقد من سل قوم قرح مثلو یقینا رسیدل او هغه قوم کافر لا زخمنا مثلو په شان ته دی دغه سلا په بدر کې هغه لا عذاب نو رسیدل سزا نو رسیدل زخمنا نو رسیدل او یاته نو دغه حالات در باندې الله بدلی خو خیال کوا که غریب یې که مسکین که امیر یې که مالدار که بادشاہ یې که غدا په هر حال کې دی یو خبره یې نشي چې خپل رب هیر نه کې ښا رب دې نه هیر نشي الله فرمایي وليعلم الله الذين امنوا او دې دغه دې پورا چې جدا کی الله کسان چې مؤمنان دي ليعلم بمن ليميز ولقد كنتم تمنون الموت دا تو سره کا عارضی شکست ملو شنو اے صحابه او پیغمبر خپکی ګما ولقد كنت دوز تسلی خبر پیغمبر صحابه ول الله لګی ښا ولقد یقینا كنتم ویتا سو تمنون الموت چې تو سره ډېر غټي ارزوګانې کولې الموت د مرګ د ځان سره څه کسان واغستل او هغه غونډې حمله وکړه مسلمانان شهیدان شول صحابه نو لوند چې کوم په میدان کې صحابه او هغه خو د غنیمت پر غونډولو کې په دغه ځای کې په وی حمله شروع شو نو وختي تر باندې یو قسم لا شکست مخامختي وکړه مخامختي وکړه الله اکبر کبیر نو پدا کې گزارونه شروع شول په خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافر رغل یو کافر رغل کې نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغی گزار نبی علیہ السلام په ترس په غشي ولګي مخ مبارک هغه کې کړي نه نوتی د خپل هغه د سر چې کومه ټوپې غوندې و دي جنگي آلات مخ مبارک کې کړه نه وته غاخونه مبارک د خوب پیغمبر شهیدان شو الماس شو وینې پر آباد شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کند له وګرځیدو الله اکبر په دغه دوران کې شیطان شیطان چغه کړه الا ان محمدن قد قتل الا ان محمدا قد قتل وی محمد صلی الله علیه وسلم هغه مرش قتل شو بس دا خبره دا چغه شیطان او چته کړه دا چغه چې صحابه ووره دا به همت شو حتی چې ډیرو صحابه نه خو دې نه توري وګرځیدل الله اکبر کبیر په دغه دوران کې په دغه دوران کې الله تبارک وتعالى آیتونه راولېږل چې اې دې پیغمبر صحابه تو سه به دې پیغمبر دې وجنا jihad کو دا پیغمبر بیمری نه دا به وفات کیږي نه دا خو رسول نه دی الله دغه نمخ کوم پیغمبر تان تر شوی دی هغه مو پات شوی دی خو تو سه چې کوم حکم دی الله دې طرف نه دې پیغمبر په جبه ملاو دی هغه له ودرېګو هغه سره له ورسو الله فرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم دا خو نه مګر رسول دی دا خو به وفات رسې کنه الله تسلی ورکړي او زجر برای مؤمنان الله فرمایي وما محمد الا رسول نه محمد مگر پیغمبر دی څه د قتل نه پاک خو نه دی کنه د مرګ نه پاک خو نه دی د مرګ نه پاک سره څوک دی چې مرګ په نرسي یو الله رحا قد خلت من قبله الرسول یقینا تر شوی دی مخکې د محمد رسول الله نه الرسول نور پیغمبرانو دغه تلیاروا پیغمبرانو مړ کېدل کنه مړ کېدل دا آیت دلیل دی په دا خبره اف ام مات او قتل انقلبتم على عقابكم په دا خبره چې پیغمبر له مرګ راتلې شي راغلې دی او خطبه دی حضرت ابوبکر صدیق چې په هغه کې دا خبره وا چې فان محمدن قد مات دلیل دې دغه خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا نه رخصت شوی دی فوت شوی دی او هغه په جنت کې په اعلی درجه جنت کې په جنت الفردوس کې دی وجود مبارک په قبر مبارک کې بالکل صحیح سالم پروت دی یو وختم د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خراب شوی نه دی دا موږ اهل سنت والجماعت دا عقیده البته د دنیا ژوند ختم شوی دی او د جنت ژوند یې شروع دی ډیر خلکی چې نه پیغمبر ژوند دی ته ته د دنیا ژوند ثابتوي او موږ د قران نه ثابتو چې د پیغمبر ژوند د جنت ته نو پیمان یا د دنیا ژوند خره کنه جنت ژوند خره ته د دنیا ژوند ثابتوي او قران د آخرت د جنت ژوند ثابتوي ته د هرچا د عقیده چې مرګ په خپل نه ټاله د جهاد نه تللی الله فرمایي وما کان لنفس نشتا ایت اختیار دې ایت یو نفس پر ان تموت چې مرشي هغه په خپل مرګ باندې وی کاغه په قتل سره وی الا باذن الله مگر په حکم دې الله به مړ کی هر انسان دې چا په حکم مړ کی ها دا ته چې ګناګار یې او ته سزا رسول شي ته سره سبب جوړ شې هغه دې ته څنګه احتیاط نه کولو دا ته ګناګار او ته له سزا دې دغه وجه نه ملای څوک دې بګوړی والو څوک دې پچاړو والو څوک دې وښتو څوک دې قتل کړو ته له سزا ملاویږي دغه به احتیاطي چې الله باندې کړې وي چې ګوره د انسان نفس ډیر قیمتي دی الله پیدا کړی نو ته دې سات نشه غسه ته لوی جرم په جرم مور دو خپل بچي چخړي کړو وی ویلو هغه لم سزا شپتر جی نیول دي توبه وکړلی انسان دې قتل کړو انسان دې مړ کړو دا عظیم جرم دی ګوره انسان ویجل اے قاتلا اے قاتلا اے قتلون کې لک سوچ هو کړ لک لک زړه دې نظر دی ته چې په بل چا باندې ګولې چلوي په نڅ خبره قتلوي ظالمه ته هم دغه معاشره یو انسان یې دغه نه دی بچی پرې خپل یتیمانان دې کړل دغه په سر باندې شفقت لا څوک راکاږي دغه دې د کور والا دی والدینو دې زړه دې ماتونه وکړل الله اکبر مور او پلا خپل بچی چې په وینو کې ویني ادا نه به هټ مصیبت مور او پلا له نور څه هغه مور پلار هغه مور پلار الله اکبر چې دې بچي صحیح زړه در دیږي چې لګ نه وخت شي ټلیفون بس یو کې چې بچي چیته یې په توې چې بچي زړه مې کمزور دی نه وخت کوه ما کنه خپل تکلیف نه دې بچي په تکلیف تکلیف کیږي نو ته خو ډیر ګټ سره دا یاد لرا چام چې یو نه حق قتل وکړو قران ویلي دی قران ویلي دی چې د هغه سزا بل څه شي نشته یی کی وسه زو ته جهنم دا سه جهنم چې همیشه به پکې پروت پیغمبر ولې دا چې وزنانا چې هغه یو پښو بے ضرر وی جلی و ضرر یې نو خو وی جلی و اس به سي وی جلی و ظلم یې کړو اسرا خوراک یې بند کړو جبريل ته فرمایي چې یا رسول الله دغه زنانه لا دغه سزا چې ګیر ته پیرتی ور تاو دی کلمې پلاس کې نیولې دی او आवाज یې خري دی او یا کاله وشو چې دغه سزا وي ته ملويږي او یا کاله دی پیشو دی وجنه چې دومره سخت سزا وي ور الله خو نیول کوي کنه دی اوس دی وجنه الله ګناګار انسان بخي نو دیو مخلوق دی وجنه دی پیشو دی وجنه الله نیولم کوي هیڅ احتیاط یې ونکړو مسائلو د حل طریقه قتل و پښتون معاشره د الله په عذاب کې اخته ذکر او چې الله دی کتاب نه مخړه ولا دا عذاب الهی دی د مسائلو حل هغه دز نو د مسائلو حل له افهام تفهیم کینا خبره کوم کما پیسې چې تور رسیږي باغی صبر کوم به صبرې مکوا دا سلا د دنیا مين او محبت مو بزرګ کې دا سه رچ بس نه برداشت نشو کولای کبل چالا گاونډیلا تربورلا خپل پردیلا چیتا چالا لګي عزت د دنیا ملاو شو برداشت نه کیږي مونږ برداشت نه کېږي دا څلا طریقه دې غلطه وه طریقه خدا وا چې چا مال نه مګورا دې چا حال نه مګورا قران کې الله فرمایي پیغمبر الله تمدن عینی اے پیغمبر دغه کفار له چې کوم د نعمتونو ورکړي هغه له سترګې نه ورړل لا تمدن عینی سترګې ما ورړل افسوس کول او ارمون کول خو ورسو خبرې دي دا د مور ته د دنیا سره دومره مینه د چې کړه چا سره دولت ته نو پرړه کې دا افسوس کو چې څل لري یعنی کم تقدیر چې الله لیکل څل لیکل راځي چې الله په تقدیر ناراض دی نو اسبیسا پزمو کو لانجی په کورونو لانجی دی ورور دی ورور سلانجا په پیسو لانجا دا څه ژوند دی سړی دنیا دم دغه څه دی آرام نه خالی دی اطمینان نه خالی چین او سکون نشتا سړی چې کله بهر لستړی شي په کار روزګار نو کور کې به چین او سکون کې کور کې لانجې کنجې جنگونه جګړې دا څه ژوند دی سړی غلطی څه شوی بنیادی ورخه ته څه شوی دین نه دین نه منل دا موږ چې چغې وهو دا ګوره وروستو په کار راځي که سم دی په کار راځي چې د چا زندگی د دین مطابق ته نه یو ګوره کنه هیڅ هم سره نه یو قسم بالله چې دومره خوشاله وي چې د بادشاہ سره به دومره خوشاله دي دا قسمیه خبره کوم یو کس نه اوسو ډیر امیر سره یو د نن ډیر مخکې خبره تقریبا شپږو کاله مخکې ارته ویلي چې حضرت لګه دا ورته وکم چې سلانه دا وخو به کوو ارته ونه ویل بیا خامخا کوو ډیر پریشان یم سترګې د وښکو نه ډکې شوې چل څه دی څه مسله ده څه پریشاني ده وی والله که په هیڅ هم پوهېږم پریشاني وینم نه خو دومره پریشان یم چې هر څه ډېر تېر دی هر څه ډېر تېر دی خو دومره پریشان یم چې حد تمام دی روان دی وی د شپې درې څلور بجې شي باندې مسترګم دغسې غړي اصلي ته په خپل کو روجان سړی په ګرمي کې تګ شو یل مخوم دی تګي سړی لوول چې په دا پلیټ کې یا په دا ګلاس کې دغه پنځه تولې سونه مې ته وچول په دا باندې تند مو تکا او تیږي په تند کارڅو جبه په وه موتیږي تند په نه د تند د متولو شی الله سونا نور پیدا کړی سونا قیمتي شی دی دا نه قیمتي شی نه دی خو تند په نه موتی تند موتیږي په وو خلوی د کی چې خړی روي خلوی د کی چې ناپاک دی کو چې ورس خلې تند په موته شو کنه دا غسیات لره ګورا د زړه پریشانې د زړه تمام تر مشکلات تیارې د هغه حل الله دنیا نه پیدا کړي چې ګنې په دنیا باندې به ته دا مسائل حل شي د زړه د زړه پریشانی چې ختميږي هغه د الله په سپین قران قران مجید فوقان حمید ختمي دا قران کریم او به ویر کړل د قران کریم تعلیم ویر کړل د قران کریم فهم ماحول ویر کړل ته بیا ګوره بیا به دا تیری په په زنجیرونو تړي ولا کټینګي دا به تخ په دغه دور کې وګوره خلک څومره پریشان دي دای کنه دای هر چلم پته دومره پریشان نه چې په الله تعالی یقین کوي چې چې په داخل نه پیږي چې څه وکړو پریشانی ته حل رسیدلې سلا په دسترخوان باندې خوراک نشته دی دغه مشرانو ته پوسو کو په خوا زمانہ کې په دسترخوان خوراکونه نو یو تو کې فرق وو اوس رو جماعت نه کېنه لګو ګوره چې څو قسمه خوراکونه کپڑا جامه دنیا داری ارڅ دې ډیر تیر د هغه باوجود پریشان یې اصل شاید نه دی پیژندل اولو اصل شی دین دی خپل خواهشات قابو کې وساته خپل خواهشات په دنیا کې ټول نه پورا کوا دنیا خو د خواهشات دې پورا کول ځای نه دی دنیا کې چې راکم خواهشات دین دا ټول لنګړي دي ګره دا نیمګړی دی نن به سبب نه وي ارته به بل چاله پاتې شي دنیا به څه نعمتونه وي سړي هغه نعمتونه ځان نه وکا خواري وکا مهنت وکا ځان سره کا الله اکبر کبیره الله فرمایي سورې مه وهه ځان مه وهه ویښته دې ځان نه مه شلوه په تقدیر راضي شه چې کوم تقدیر در ورسېدو ټیک د زوی دې ډېر خوږ و ټیک د مور پلار دې ډېر خوږ و ښځه خاوند ډېر خوږ و مرګ راغلو مرګ د چا دې طرف نه دی الله لیکل دی بس د شپې چې ود کیږي نو څومره خلک دی کار پیرا جوړ شي کال کریں گے انشاءاللہ سبا به شي کې طریقه سبا فرست ټایم کې انشاءاللہ را میتا وکا نو چې د شپې ود کیږي نو سوچ دا وی چې سبا به دا کوم او دا کوم او دا کوم د رزق په خاطر ود شوې چې شي په خاطر ود شوې چې رزق نو هغه بیا خپل موز نه قضا کوي ها او چې د رزق په خاطر و د شولې نو ګوره موز به تللی وي بیا او چې د رزق په خاطر و د کېږي نو موز به نه قضا کېږي صلا حکم د چا دی موز لته خلق وایو کنه چا حکم دی دی الله حکم وما ضعفو نه کمزورتیا کار کړی وا ومستکانو نه عاجزی کړی و دې چا په مخ کې دشمن په مخ اې دې دشمن په مخ کې ځان ګوره عاجز عاجز نه کوي ښا دا حکم دی دشمن نه خپل پاوا دشمن نه مراد کافر دی ښا د تربور نه یاداو امو ته په ځان کې خوندا غړي چې دشمن یاد کړو لکه بس تربور دی تربور نه د دنیا کفار یا د کفار لزان دا سکا چې وی یرا نو کفار په څه شي یریږي چې وخت دې را پرې خپل د زوی له رسول وی داس نو کافر چې دا وخت ویني نو نو الته کې ته متیازي درومي دا څه دا خو زناور دي دا خو انسان نه ده ډېر خلک اعتراض کوي دومره غټ وخت ساتل څنګه دي ته کینه پنار پنار منر مقالینونو باندې کینه سړیا دا پښتنه کوي دا تا کار نه دی تا میدان په نرمو نرمو قانونو سجده لګوا تندې لګوا دا د غرونو والا خپل احکامات ښه په غرونو کې یو مجاهد دی د کافر سره جنگيږي او دومره دومره زلفي پرې خینو کافری چې ویني نو زړه چې ویني کافر لا کمزورتیا مخکاره کوا حضرت عمر بارک ارتی چې هغه بریک پرې خو بده ځای کې دا دا نه د دغه ځای دا سمې تاور بس خو کافر لا ګره مؤمن لنا مؤمن له خپل پاور نه خای مؤمن له خپل زور نه خای مؤمن له خپل دبدبه نه خای مؤمن له عاجزی کوي حاجی ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی داس مؤمن لا عاجزي ها د دنیا د لالچ نه چې کنه لالچ کا د دنیا د لالچ دی وجه نه نه د دغه لپاره چې تکبر نه ونشي الله فرمي ولا تمشي في الارض مرحا ازمکه کې چې مزل کوي نو په تکبر باندې مزل مکوا کله لګ د نعمت په درکړه دی په یو سات کې شته په یو سات کې به نه ګورم او ته دومره اکړ در کې پیدا وله ته وګوره اول به غریب مسکین وي غریب مسکین وي بیا چې لګ حیثیت الله ویر کی گاڑی موټر بنگلا جائیداد کاروبار بینک بیلنس ویر کی الله نو په غوړو جوړو شي واسکټي بدل شي چشمه توري واچي غړي بدل کی نو په غاړي کې څنګه داسې نیولې وي چلا خلکو له وسخې چې نه تربور خو مې لګوي نه چې خلوص شي وشوا ډیره بده شو ځان خلکو له مخه خپل نعمتونه خلکو له دغه لپاره مخه چې تکبر کوي سلام چول پری دی بیا خلکو سره ناشته پاسته پری چلا زه اوس برانډ زه اوس زه ځون ته شاینګ ته چی شي سلام دې کبه واچولو سلام طریقې کوي الله اکبر توبه خدای توبه دنیا په دنیا سره غرور کوي سړیا الله سخیره دی آنی جانی شی دی د فخر شی دین دی دین الله فرمایي وما کان قولهم د نیکان خلکو سره دای معنا نو کته وی چې الله دې مو سره مينو کینو زون نیک زون څنګه نیکول غوړي د پګره قتل نه دی ښا ډیر سون چالي ده المنځ او د پابندي شروع کا دین وره چې دین سره توجیه هغه څه کوا دا خبره صرف د اوریدو نه دی د عمل دی او زړه کې دا اراده کو چې عمل به پکوم کخې یا ایو الذین آمنو زجر کافر چې توله کوم آیډیا کوم سوچ فکر در کوي یا سه به سن نه سوچ فکر نه او تم لګیا ہے نه دې سوچ پکړه نه دې فکر پکړه کو چې کافر کم یو پیشن د وخت لري ته نه خاطو تلای دی نه کم یو پیشن چې نن د کافر پیشن وی د مغرب پیشن کو موت کې نه هر یو فیشن شته هر یو فیشن دی کفر هغه په مسلمان کې تلا هغه مغرب ګوري کوشش دا چې اسلام نه دی واړی ځان ما اواله کوا او بیا ذرائع دي ګورا د کفارو د دغه ښکار چې سړی ښکار کیږي د دغه مختلف اسباب دي ګورا اسباب پیژنې کړه دا خبره دماغ کار څه نه کوي شوګر چې سړی مریض جوړیږي څه نه جوړیږي خو خواږه خوري کنه اسباب یې څنګه کنه نشته کنه سه وی چې تا وفات وی ده خو خواږه ډیر خوري ولا هغه دی وجه نه څه شي وشي بیا شوګر بیمار شي غریب دا سیاد لره د نن چې معاشره دی کافر په تر درونه ده د هغه بنیادی جراثیم دالي چې کافر مونږ له هغه اسباب رسولې دي ټول نه غر سبب یې دا ده چې د سوشل سوشل سوشل ویل شي معاشرتي زندګي له موت تولا هغه شی رسول دی چې کوم په مغرب کې کیږي هغه تولا مخې چې دا شی ودس دا شی خل دی نو زونه ته ډېر خسته را خسته په بهای باندې تولا زور خولای کی چې کنه دا خپل صورت ته خپل شکل دی خدا دی او ته چې دی مغه کلچر مغه تهذیب مغه طریقه زده کوي او په مغه طریقه روان دی مونږ جوان په کومه لار روان دی مونږ جوان په کومه لار روان دی لکه سوچو کا ته تو بچای دی ته مغرب په لار روان دی ته پوس کړه دی لکه ته پوس ته وکړه چې بچي دا طریقه د اسلام نه بچي اسلام دا وي نو د کافر مهنت دا دی چې هغه توبه حجاب کوي د تونه عزت اخلي اسلام دې له اوس نه اخلي پیمان یې چې نن عزتمن کورونه بې عزت شول کنه شو وګوره زنانا نن د سکرین په مخ باندې څومره زنانا دي څومره په بې عزتي او په بې حیاي سرسي ګډا کوي د خپل محاسن نمایش کوي امت له هیڅ پروا نشته هیڅ اقدام امت نه کوي نو بیا حالات لم ګور بیا زلزلو جټولم ګور دا زلزلې و جټکی اسې خو نه درمي کړ دا ذکر چې الله وارننګ ور کوي بندلا چې اے بندا خبردار ګورا دا ټول از مکه در باندې قزوم دا سی ورځ په تور سی چې حساب ور کوي ځان لګوي ښکا پرې دا ګناهونه تو سه هر څنګه ناکام کی کاغه دنیوي وی کاغه اخروی نن د مسلمان معیشت هم خراب ده تو سه تحقیق وکړو معلومات وکړو دا خبره نن سبا څه پټی نه دی انګريز خپل بچیله په موبایل باندې کارټون نه لګي ګره زکه چې پاره وخت ځای کیږي او ته ته بچې بچی رو دې کړې خیر دې نو پتا خو څه نه کیږي څه خزه خو ته پکې نه خې کارټون مې ته پکې لگاولای دی هغه وړو کې هغه سپینه پانی دې دماغ او هغه دې په دغه غند او غلازتونو کې بیا د بچی له بغیر د کارټون کتو نه خوب نه ورتي دا رزق نه خوري دا بیا د خپل لاس نه تا وښکلو دا دې بچای نه دا دې ګورب د سبا ورځې د سترګو ازغیره تا خو تا خپل کړی دا ترقی و چې بچی له پلاس کې موبایل ورکا بچی له پلاس کې موبایل ورکول دا سری لکه د ماچسو ډبلای دی ورکړې وي ټیک دی کله کله په سالن لم د تماچس اوخي خدایا در کله کله دغه مشوم بسترو له مور ورکول شي نشي ورکول شته د ماغي چې ته موبایل پلاس کې بچی لویر کې یا بچی لویر کې نو خه کار دې به کوي دا چې نه به کوي په خو دویم قدم نه ځون خبره وګوره دویم قدم یې پیژنه ور کسالن په خی خوندغه سی ور کور تم لګي بسترو تم لګي چې دغه سيزونو نه ځان بچکا د مؤمن سره دا نه خایي چې مؤمن نه په دغه خرافاتو کې وخت لري الله فرمای بل الله مولاکم بلکی الله مولاکم مددگار دیتا سو دی او خیر الناصرین هغه الله بهتر دی په مددګارانو کې الله بهتر دی په مددګارانو کې الله دې چې مدد وکړي بیا دې شي پروا کوي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب نمونه د نصرت خي الله څنګه مددگار دی زرد جواب چوپ مونږ پزړونو دی او کسانو کې چې کافران دي الرعب هیبت رعب بما اشرکو په سبب دغه چې دوی شرک کړو دی الله سره الله سره نور شریکان ګرځولې او ما هغه شرک کړو لم ينزل به سلطان چې الله نه نازل نازل کړي په معبودیت دی هغه شی باندې سلطانن هیڅ دلیل او نه لفظي نه مانوي د بهادرې خبرم نه کوله وتنازعتم فی الامر یو تاسو چې دې جګړه کوله تنازع کوله په کار د رسول کې رسول دې تویلو چې په دغه غونډې باندې ودرېګو دا ودنه کوزې ګما لیکن تاسو په خپل کې بحث مباحثه شروع کړه د پیغمبر خبره او غرزیدا هغه د فتح په شکست بدل شو الله صحابه او ته تنبیه او زجر ورکړي چې خبردار داسې وکړو نور ته ول چې ګورا الله وی الله رسول ویل دي چې بس مرا کوزيګو چې موږ دې ته نه ویل چې پیغمبر نه ویل نو اسې به سبه نه کوزيګو په دا راي کې اختلاف روغله دي امیر دې خبرې نه الله فرمای ثم صرفكم عنهم ليبتليكم تسلی هغه ارزي تر باندې شکست پروغلو لیکن هغه شکست دوباره الله په فتح بدل ثم صرفكم بیا وړول الله تاسو انهم د دینا د تاسو د مغلوبیت چې وو د په تور سزا نه وګوره دا خو دغه د پروا چې تاسو له سبق ملو شو کله چې تاسو بار خطلو اسعاد بار خطلو ته ویل کی سعود دا غونډه د ورست کېدو دی پورا ولا تلون على احد او مخ مون راړولو تاسو على احد په اچا په اچا نه راګرځیدو صحابه ولا په جنگ کې تکلیف ملو شو او یا شهیدان شو او یا شهیدان شو ډیر زخمیان شو پیغمبر زخمی شو چې د پیغمبر په باره کې دا خبره اوریدله هغه شهیدان یې د زړه نه ووتل هغه زخمونه یې د زړه نه ووتل ټول غم یې دا شو چې هی پیغمبر که وفات شو بیا دا یې دغه لپاره چې غم دې تاسو په ختم کړي کله کله یو نیم غم سړی را مخې لشي دا سه غم وی چې تیر غمونه په او بخل شي تیر غمونه په هیر شي دا سوال کوي چې خدای دې دغه نه سخت تر باندې مارو والا یا الله سرشتہ ارڅنګي عذابونه شته پښتانوي دې تیرو نه به تیر مشته ګره والله خبير مما تعملون الله خبردار دې په عملونو چې تاسو کوئ وطائفه قد همتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق دا مؤمنین چې او مؤمنانو باندې سره د زخمونو نه خو پر ولس جټکی وکړي او دا یاد لره چې په میدان کارزار کې جټکا د خوب در باندې روشي د الله طرفه تسلی وي هيو عام مجلس ته د قران درستی تعلیمات دي د دین تعلیم دی او ته په خپل خراټه وهې او خوبونه کوي ته چل نه یاره بس په دغه مجلس کې خو ډېر غټه سکینه دی دا غ سکینه نه دا غفلت ته ظالما دا دا خو مکوا دا خو دا خوب سکینه نه دا غفلت ته غفلت د جمعې پورې چوغوري نو اکثر خلک په کورونو کې خوب پوره نه کینو په جمعات کې پوره کی په جمعات کې پوره کې څه چل پته لګی نه چې استاد لکلی نو شو داسې خوب روشي نو بیا مسالې نیمه نیمه وره بهر چې روز خلکو لري شو مولا خو ډېر خپل مسالې کوي نن یې موږ غره مساله شو کړه ایو سړی و چاته وي څنګه دې غره مساله وی مولا وی چې نسور کا و نسور د پیغمبر سنت ته چې موږ نه لري دلته څنګه ورته چې موږ تاسو خو بنا کوو چا ته وی چې وی د ته وی وی د ته وی د مو در باندې پام و چې نیم وی دی وی چټکې نه پړې و نیم وی خو ملو دا نه دی ویلي چې نسوار کو دا د پیغمبر سنت دی ملو وی چې مسوا کو دا د پیغمبر سنت دی مسوا کو دا نسوار ورکړ سړیا دین وی خوا دین لزان چوکس کا چابک چې بالکل چابک وي دین نه غفلت مکه وا په ویخه کې نه دین لا خوبونه مکه وا دا خوب اوقات نه دي ها چې کله په تکلیف کې او الته کې د دشمن یاره د پتو باندې خوب رو رو دا سکینه یې چې الله یې نازل الله په نازل کړه ته دا په رته چې بعض صحابه ونه د الله سره توري مغرض داسې وي دشو داسې پرکالی کړو بدګمانه پشانته هاي دا خو الله وعده کړی و چې زبې تاسو له فتح حاضر کوم دا شکست څنګه ملو شو الله په خپل وعده کې خلاف ورزي وکړه اے دا څه خبره شروع کړې منافقین یقولون هل لنا من الامر من شيء جزوان بیان کوي ویای دوی چې هل لنا آیشته د موږ لپاره من الامر د جنگ د معاملې نه من شيء انت شيء په دغه جنگ کې موږ رایم چلیږي کنه سره به تو سره رایم چلیږي دا کوي مو خبره منلې و سره به دا څه کېدای اے پیغمبر چې وکار کوي الله په حکم یې کوي قول ته وی ته پیغمبر ان الامر كله لله بشکره فیصله اختیار ټول په ټوله چاله دی فیصله اختیار چاله دی الله لره ک پارلیمنت لره لمړه پارلیمنت لره په پارلیمنت کې فیصله په قران کا قانون سازی دی قران نه کوا ته لګیاي قوانین بنای قوانین بنایي قوانین نشته چې ته بنایږي قوانین وجود دي ته د هغه باوجود چې دي د هغه باوجود چې ته نور قوانین جوړوي طریقه دې ټول د انګريز پر روډ براون وي په کوم طرف باندې تک مسنون دی سنت طریقه څنګه ته په کوم طرف به انګريز تل خو قانوني مولا پرې خیر انګريز تل خو قانوني ارته مضبوط او محکم پرې خیر ته په خطر مزل وکړه چې څوک ټکارې به دغارې به خوري چلا دا امت دا سي صرف هغه ول ير نه په ټوله ژوندۍ کې سوچ وکړه د انګريز کله د اندوانو رسمونه کله د سکانو عادتونه کله د رافضيانو د شيعاګانو طرزونه په ژوند کې اسلام رنگ چې ته وخایل مسلمان ته په کومه خله دی الله نه رحم غواړي رحم خو الله پاک چا کوي چې څوک دی الله قانون منی کنه ته دی الله قانون لا تیار نه او رحم غواړي دا سم کوا الله قانون لا توش الله فرمایي بشکا د فیصله اختیار ټول په ټول الله لای ټول په ټول الله لای الله چې څوی بس ما به کو قران خداوي چې فرض کړی شوی دی په غوي باندې القتل دا قتال قتل دا مرګ راتلل کچې توسه په کورونو کې وای توسه لنه ټام دغه مقرر وا چې دا کم شهیدان شول دغه لنه ټام دا مقرر وا کپ جنگ کې نم وای په کور کې مو الله فرمای په کور کې به په بستر باندې مرګ چاور کولای د مرګ نه په تخت نشته نه خو دغه د خپل نیټه مطابق مړ دي القتل الى مضاجعهم بخل بسترو باندې پرات پرات على مضاجعهم بخل بسترو په پرات پرات وي او روح به نه قبض وي سره دا جهاد و چې هغه دی وجه نه مرګ راغلو جهاد کی وجہ سے موت یقینی نہیں د جهاد دی وجنه مرګ یقیني نه دی او د بستر دی وجنه ژوند یقیني نه دی څومره په بستر باندې پراته خلک دي چې ساتي وته څومره خلک دي چې په جهاد کې ګرځي چې مې نه دی پوره هغه یو سړی په کشته کې دی یو کس راکیناستو روان چې ته دې موږ پرې دی وي پښتنه ډېر کوي ته پوسې ته کولو چې څه کو روزګار کوي هغه ته څه کو روزګار کوي نه مینه دا کشته چلاون کوي څومره پیسې به روزانه ګټه نو چې بس پیسې کو ګټه دا ته پوس دی هر خو څومره دا ته پوس به کوي لکه ته د خلکو سره سره دا ته پوس نه کوي دا دغه په روي کې مونږ یې زیاته پیسې ګټل خو چې حسد شروع کوم سره کوم مونږ یې کمه ګټل چې لګي ذلیل غړو ستکیږي پلار دې چې شو پلار خو مې خلک چې مړ دی نکاح دې ها مړ دی نو څنګه مړ شو په څه طریقه مړ شو نو چې بس دا کشته چلاولې دا کار روزګار دی هو بس کشته به تلوندې وخت مړ دی شو غو جن لیوانه یې کارو دی چې خیر څه چلا پلار دې په کشته کې مړ دی نکره په کشته کې مړ دی نو کشته دې څه چلاوي کشته کې تراوني دغه چې خو شو بزندام ژوند دی نو نه پیدا سړی نه کوم عقل سړی کشته پرې نه چې ته بلوز ګرځون نه کا اذن ته په شروع کړو چې ته پلاسته ژوند دې کمړ دې نه هوچ مړ دې نکړې چې نکړه خو مې ډېر مخکې مړ دې چې ته مړ دې چې چې ته مړ دې خو به مور اوس فاتول کې وو بیا کور ته راوړل بس په بستر پروت غریب مړ شو وی نکړې نکړم دا قسم مړ وی چې ظالم خو چې پلار او نکړې په بستر مړ دې خو بستر مت بلا کنه چې خپې چې په دا بستر نه پلار لا مرګ راغله نکړه به مرګ راغله ته په بستر پروت دې ته به سره پروت یې مرګ پاګه کې یقیني نه دی نو په دا کې یقیني نه دی اے مرګ دا د اسباب د دغه شزونو سره تعلق نه ساتي دا خو یو باندې وی نیټه مقرره ښه نیټه مقرره مخکې غالبا دا خبره کړې ده نن تقریبا در څلور کال مخکې خبره هغه حالات کې موږ د علاقې یو لاین افیسر په دغه لیک ترې دوی سمغه کې داسې مخکې چې تیر شي چې ته یو ځای کې غالبا کارخانو ته رسیدلی و نو د روم جماعت لپاره اندوانه راغستې و اندوانه راغستې و ملګری خبره کوله چې بل اندوانه راغستا هغه چې څنګه ور ټیټ و داسې بس په ور ټیټې دو کې رو ورزل او چې خلک ورغله چې خلک ورغله ور وړه ور تور سم کېنه موږ دې کلی سره الله اکبر مرګ دومره ګوره بے اعتبار شی دی ښا ته په دومره غټ اعتماد کړی دی دومره غټ اعتماد چې چې چې چې ور په یو ټماټر اعتماد کې دی شي ا دې چا خبره ټماټر چې کور ته راوړي کې دی شي د درې ورځې خراب نشي خو دې تو ګارنټي مارنټي نشته وروره چې نه رښتا ګارنټي نو څل خپل ځان دې الله قانون له نه جوړوي دا بل سوال زکو چې دا څل خلک الله اکبر قران دا ته پوښتنه چې اے بندا مرګ دومره یقیني دی بیا نو وی خېږي ته الله فرمایي وليبتلي الله ما في صدوركم دغه پر الله دغه حالت راوستلو چې الله امتحان وکړي دغه خبره چې په باطن کې دو چې نفاق په الله سرګند کې دغه خلکو فی صدورکم چې توسه پسینو کې دی ولی ما حس ما فی قلوبکم دغه د پورا چې هغه صفا کی خالص کی هغه وسوسه ولی ما حس او چې صفا کی دی وسوسونا ما هغه ایمان اے مومنانو فی قلوبکم چې توسه بزړونو کې کم ایمان دی دغه منافقین وسوسه چې چې وسوسه ته لري شي الله دا حالات راوست والله علیم بذات الصدور الله پوی دی په رازونو د سینو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بشکا کسان چې وی واوړي دل منکم د تاسو نه پورې دی ملاقات دی غو دوه ډلو کله چې ملو شي دوه ډلې منافقین انما استزلهم الشیطان بشکا وخو یول دا خلق شیطان به بعض ما کسبو دی بعضی هغه کارونو دی وجنه چې دوی کول دا غداري پرې خاو یا خو دغه نه منافقین مراد دی یا دغه نه مراد صحابه دی ګورا هغه صحابه او چې ځای پرې خيو هغه ته مراد دی انما استذلهم الشیطان شیطان وسوسه ور وچولا قدمي او خو به بعضی ما کسبو دی بعضی هغه کارونو دی وجنه چې دی وکړل مطلب دا چې ځای پرې خو خپل نسب ولا ورونو ته به ویل چې اذا ضربو فی الارض کله به چې دوی ګرځیدل پزمکه کې کله چې د دین په څه حق لا باندې به هغه سفر کولو نو او کانو غزن یابو به هغه غازیان په جنگ کې چې کله به د جنگ نه پاتې شول په جنگ کې به پاتې شول د شهادت نه لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا ویل به چې کا چې وای دا خلک د موږ سره یا لو کانو کچره وای دا خلک د موږ سره چې دا کم شهیدان شول ما ماتو نو نبی وای دی قتل شوی نبی وای دی مړ شوی و ما قتلوا نبی دی شهیدان شوی وای کدا دی موسی نو سوې دلته کې پدا دیرو کې پدا بیٹکونو کې پدا بنگلو ماړو کې نو دی بن قتل دی الله فرمای انجام دا شو لام دی انجام دی پورا لام للعاقبات انجام دا شو ليجعل الله ذلك حضرتا چې وګرځوي الله دا خبره دا اعتقاد چې کومې پرونو کې دی ذالک دا اعتقاد دا سوچ چې کومې پرونو کې دی حسرتا افسوس فی قلوبهم پرونو دي دوی کی والله یحیی و یمیت الله یحیی ژوند ور کوي و یمیت مرګ ور کوي مرګ او ژوند الله په لاس کې دی کپ سفر کې وي کپ کور کې وي کپ لړای کې وي کپ امن کې وي والله بما تعملون بصیر الله په عملونو چې توسې کولی دن کوي ډېر غوړه دی به درجه ها غوړه دی مما یجمعون دی او پیسونه دی او دولتونو نه چې دا منافقان را جمع کوي زکه چې پدا خو د مرګ نه بات نه کیږي کنه او تاسو چې کوم سودا وکړه د مرګ نه بعد هم په غټه سودا وکړه د آخرت د جنت پیغمبر ته نرمي د چا دې پورا صحابه دې پورا د صحابه دې پورا پیغمبر نرم چا نرم کړي الله نرم کړي او کته ولو كنت فظا کته تويت بد زبانا غليظ القلب سزړ والا بادر دې دې ویلې سزړ سزړې وې لن فزو من حولك نو خام خابدې وی خوارو ورشي وې دې تا لګي چا پیرا د مشر د پوره یې دوه خبرې ډېرې قیمتي ذکر کړې ته مشر یې چتا خدای لکه چې په اړه طریقه مشر یې کله بچو مشر یې د خپل کور مشر یې د خاندان مشر یې د ټبر مشر یې چې ته خدای په کې عہده در کړل یو ملازمت در کړو خو مشری دې ته ملاو شو نو زړه نرم کا زړه نرم بد زبانی مکو نوکر له سخت خبره مکو ما تحت له سخت وینا مکو کچا خبره مکو سخت زړه مساته ګور کوم الله چې دغه بنده له عہده ور کړی امغه الله د بل بنده ما تحت پیدا کړی کمزورې د دوړو خالق څوک دی الله نو ته ظلم زیاته بد زبانی درد واخله درد د دنیا قوانین دي یو امور به خپل بچي ډیر په فارور استروي کار روزګار ته دی ولګي د چا مستری سه به کې نه سخا جامي مخلص سخا غربت مسکینی کمزورتیا دا سه کار ته خلې لکه زناور چې ته خلې دې کوم ځای انسانيت او بیا اغله دیړی څومره ورکوي شل روپے دیر شل روپے ظالم دا خو ته د مسکین نه دی لګي دا چې دومره څه سره وي هغه غریب دولت لري نو ته دومره پام نشته چې ته په زرګاو په لکاو جیب لبنده او دا مزدورکار دی غریب پر سخا دی غریب دومره څه نه کوي چې هغه د بیماری دی هغه د خیر خبر لګو دا همدردی په زړه کې پیدا سختی مکوا سخت خبره مکوا چاله پیغور مور کوا د خلینو بدره د موایا مشر چې کله خوګ جبوي وي نو هغه معاشره کې کشران خپل مشران ډیر تابعدار او چې مشر کله بد زبانه شي پر خبره کې مور او خور یې دوي نو بیا چې نه خلک ته خواره واروي د زړه منافرت وی کړ د زړه منافرت یو سنځ دی الته اسلام آباد کې یو ځای کې یو کس ته خبره کوله کو جړا شو پس درد درد وی وی یو ماشوم ول د وړو کړو ډیر وړو کړو ته پوس به ته وړو غریب وی پلار مړو یتیم مور ته چې بچی چې تا کار روزګار زده کا موږ د ګټي په ګټي نور څوک دي وی هغه کم مالک چې و استاد نو وی او به چې تر روانې کړې وی بل څه د ګلاس په سفر څه دلې وی د اوسپنې ګلاس وبته تاله شوې نو وی سخت ګرمي او په سخت ګرمي کې د ګاډي په بانټ باندې وته ویلې چې چپلې وبا سړي ګاډي په بانټ ودرېږي سخت بانټ ودرول او به پړې و چې ورو چا ورو چې د زنه به کوزي کې نه یو غنټه هغه بچي په سرو سرو جړا کوله ته اوس ظلم وکړلو خو ګوره دغه ظلم دغه بچی چې بدګمانه کړ دا په زړه کې دا احساس کوي چې کنن مې پلار وای سره به د سره غارمل زمل وړ سره به دغه سزا ماته ملایو سختی مکوې سختی مکوا سختی د دنیا د پاره مکوا پاتې د دین د پاره یو بچی تولا مور پلار درولې غلو او ته داسې ته پیړی ورکوي غلا دشمن دې ده ځنه انسان توبه نعوذ بالله ګوره د دین په طرف چې کله مزل نه کنا نو په هر قدم به ګوره ازغي وي پیغمبر یې نه الدين والنصيحه دین خیر خوایدو دي هر چا لپاره لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولعامته په دغ دین کې هر چا خیر خوای پراته وي دغ دین د هر چا حق بیان کړي د بچی سره بد زبانی مکو خیری وته مخلا کنزل وته مکو پیغمبر الله خو جبه پیدا کړ پیغمبر د خزړه والا بدړه مکو خزړه کوا سخت مکو نرم کوا کوم کار چې په نرمه باندې کیږي په سختي نه کیږي ښا په سختي به یو ظلم کی زړه وګټه زړه دا مرغه یو ګوره د سړی د تخته کوي او چې عادت کې مینه وسرو کې بیا په وښ پیلی دغه وګینه سی کنه تی تا د بچو سره مینه وکا یمو خلکی چې نه دو په دغه قانون کې سندري منی ملګری کور دې په غم اخته کړی دی سړی کور کې چرګه بې ځای کغېدای نه شي نو بس اسمان په لګتو ماشوم ویرانه نه شي کولای لګ ماشوم او ویرانه دا دې ماشوم حسن ده سلام ماشوم بزرګي وکي دې ماشوم دې په یولو طریقه وي دې به لګیا شي ماشومانو داسې ظلم ته پیړ ظالما زړه کې دې ترس نشته الله اکبر د موږ استاد او چار ساده کې اوسم ژوند دی الله دې په عمر کې برکت وشي د جمعې شپه چټي و طالب علمان مشغولې کې داسې مدرسه کې کله څه شي کله څه شي نه وړو کې بچي و شوم داسې مفتی سم نو څه داسې مطالعه کوي هغه تعالی ولو داسې دلر نه په دوړو لسنو تعالی ستاسو ته وکړو السلام علیکم مفتی سي چې توګه تعالی ولې توخندل به وته توښوي چې ته پیډ درکم داسې به خوښ کړ بزرګي مکه کوه چې ته داسې ځون ډېر په ادب ته وي ته سویرونه خوند کوي بزرګي بزرګي مکه کوه ته سم بزرګي مزه نه کوي هغه دې دغه لپاره چې ما شوم سره تړلې دي دا خبره ما شوم یو نه میرانه وکړو نو دا نو چې ته بیا چې کنده کنه جنگونه په کوا شوم دې غلطي تی وشي سخت زړه مکه وخا زړه نرم کا پیغمبره تکه سخت زړې وای بد زبان وای دا صحابه به دنه ټول خوار واره وای دا صحابه چې په تو پر ټول لی دا زکه چې ته الله پیدا کړې نرم زړه والا خزړه والا خزړه والا خوب زبان والا خوږه خبره کوا خوږه خبره کوا اسنا چې د صحابه ورونه په دامه چې دا کوم غلطي وکړه بس الله نه خپه دی اوس ګره پیغمبر دې موږ مشوره نه کوي نه مشوره بیا هم سره کوي غلطي وته وشو انسان دی غلطي به تکي ما معاف کړی دی سره چې موږ راځي کول دې پر دومره وروتي دې به نه معاف کوو فاذا عزمت فتوکل علی الله پس کله چې په خیر ادا وکړې دی یو کار فتوکل علی الله نو بس باور وکړه په الله باندې بیا په مشوره باندې پیغمبر چې کله وویل چې بس دا فیصله مو وکړه چې بهر وځو نو مشورې ډېرې شو چې نن دلته خيو دلته خيو پته کېږي هغه کو دا کو منافقین خپل مشورې ورکولې الله فرمایي چې اراده دې وکړه یو ځلې نو بس بیا وزا په الله باور وکوا الله به مدد کوي ان الله لا يحب المتو ان الله يحب المتوکلين بشک الله مینا کوي دی چا سره چاغا توکل کوونکی وي څوک هم چې خیانت په غنیمت کې لکه یو شیخ خپل ځان له خاص کول په دغه آیت کې الله امیر من کړی دی جهاد والا چې هغه به ځان له شیخ خاص کوي نه او رعایا الله من کړی دی دغه خبره نه چې تو سه به ځان نه اسی دا تهمت او دا تور نه لګاو چې دا مشرق لا کړی دا خیانت کول دا جرم دی حدیث کې چی یو غلام چې هغه یو صادر د غنیمت د مال نه بغیر د اجازت نه راغسته و پیغمبر فرمایلی پیغمبر فرمایلی چې هو فی النار جهنم کې ده بخاری شریف روایت یو څادر بغیر د اجازت نه د غنیمت د مال نه راغستل او پردای حق دی کنه پردای حق دی راغستو نو مخکې انجام څه شي دی هغه جهنم دی الله فرمای پیغمبر لدا ندی مناسب چې هغه اغلا وکي هغه خیانت وکي پیغمبر خیانت نه کوي بعض منافقینو د پیغمبر په حق لا باندې داسې څه قسم لا تهمت وتړلو خبره راونه کړه چې پیغمبر دی غلا کړی دی خیانت کړی دی یوم القیامت پورې د قیامت پښتو کې دغه لمون غلا وی غلا د قران دغه ټکی دی غلا غلا د غلول نه وته ټکی دی اے خیانت لوي لشي چې کوم خیانت ته وکړلو په څه طریقه دې وکړلو کپه ار له حاصروي الله فرمای د قیامت پر ورځ به دغه غلا کړی شي وروړي ډېر خلک به چا به بیٹری په سر رہی خوي جمعات نه پټې کړی چا به غوګانې میخي په سر راونه کړی ولا کته چل غوګانې میخي پټې کړی چاو خان چاته شي چاته شي د قیامت ورځ به دنیا خلق به دی ویني چې دغه او هغه غل چې دغه به دغه سيزونه پټول الله فرمایي پیغمبر دی الله دی رضا منتیا تابعداری کوي آیا دا کېدای شي کمن پشان دی هغه چا چې هغه اخته په غصه دی الله دی طرف نه یعنی آیا دا پیغمبر خائن کېدای شي هیڅ کلام نه پیغمبر چې ته خیانت کوي پیغمبر خیانت لغره دی راغلی خو الله رب العالمین په دغه ټولو نعمتونو کې یو داسې نعمت پیدا کړی دی کله هغه نعمت شکر یاد ادا کړل ټولو نعمتونو شکر یاد ادا شي وسره لګي زده چې کوم نعمت دی دا هغه نعمت دا دی د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا لراتک او تعلیم ورکول د په انعاماتو کې دا په ټولو انعاماتو کې د ټولو نه لوی نعمت دی ګوره الله یو نعمت هم نه زبدلې په قران کریم دا یو نعمت الله زبادله په قران کې زبادله یې کوي صلا نعمت عظیم ده نو چې دومره عظیم نعمت ته د پیغمبر د رسالت لاج وساته د پیغمبر د پیغمبر د خبره خیال وساته د پیغمبر خبره ومنه د پیغمبر په تر زندگی تیر کا د پیغمبر اطاعت کا د پیغمبر زندگی خپل کا الله دې توفیق را نصیب کړي مونږ ټول نه چې دا چا ضرورت وي امين بزور وایو امين چې الله نه غواړي الله به درکې کړو چې الله نه غواړي نه چې دومره دې بدل کې اراده نه چې نه زندگی خپلول غواړي بیا به څه ته ملاوي الله نه هو غواړه کړي حدیث کې پیغمبر فرمایي ارواحهم فی طیر خضر د داسې شهیدانو روحونه د شنو مارغانو په جاجورو کې وي او په جنت کې چې چیته خوخه وي هغه ګرځي په جنت کې ګرځي عند رب په نزد رب دې يرزقون دې رزق ورکول شي حسي ذاتي رزق ورکول شي الله جدا کی الخبيث خبيث بد من الطيب للطيب یعنی پاکنا بد او پاک گندا او نا پاک دواړه جدا کې د چی شي په ذریعہ دغه شدائد دغه مصائب دغه مشکلات په ذریعہ باندې الله دا په مثال د لبان بقار سمار دی ذو لبن ذو بقل او ذو تمر نو دلته کې دا مبالغه صيغه نه چې کني الله ډېر ظلم نه کوي خلک ظلم کوي مطلب الله هیڅ ظلم نه کوي الله نه دی ای ذو ظلم الله دې ظلم والا نه دی په چا ظلم نه کوي یو معجزه مونږ نه وروړي دا سه چې هغه قرباني تا کوله النار او خري هغه لره ور اسماني ور وي ترو شو هغه وخري مونږ له پیغمبرانو ویلو چې اخري پیغمبر روشي تو سه به هغه په رسالت ایمان نه وروړو کچې ته قرباني وروړو هغه قرباني وس ولا اسماني ور وس ولا بیا یو منو بلذي هغه خبره هغه معجزات چې تاسو وی او دا هم هغه وخت وی او پیغمبران ور کړی وی فلما قتلتمون تاسو تلو جلو بیا هغه پیغمبران ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی تسلی پیغمبر لا فان كذبوك پس کچری دوی تکذیب کوي دتا فقد كذب رسل من قبلك ان یقینا تکذیب کړی شو د پیغمبرانو اے پیغمبر ته خپګېګه ما من قبل کا مخستانا جاءو چرغل واغا بالبينات فواضح دلائل اسرا والزبر او په وړو وړو صحیفو سرا والکتاب او په غټو کتابونو سرا المنیر چې غرو خانه کون کیو تنه مخکې پیغمبره پیغمبران رغلیو دلایل ورکړیو معجزات او تخیلیو او دوی منی نه د دوی د ډیماند اس صرف د پیغمبر استهزاء کول دي امتحانات په درمون درسي کله به مال کمی کله نفوس ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وخامخ وور وور به تو سره او کسانو نه چې کتاب ورکړې شوی دی تسلی برای مؤمنین من قبلكم چې مخکې و دي تاسو نه من الذين اشركوا دي مشرکانو نه هم اذل كثيرا ډېر بدر دي ډېر بدر دي به تاسو ورخه دا د سړو کار دی چې صبر کوي ښا صبر په تشي په دین زجر برای اهل کتاب الله فرمایي و اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب او کله چې هغه ستو الله په خوا دا دی او کسانو نه چې کتاب ورکړ شوی وو سوا دې هغه ستو دلائل عقلیه په ذکر کوي الله فرمایي ولله ملک السماوات والارض دی الله په اختیار کې دی بادشاہي د اسمانونو د زمکو الله په هر شی باندې قدیر او قدرت والا دی بل څوک نه دی ښا اے عیسی علیہ السلام نه دی مور دی عیسی علیہ السلام نه دی الہ څوک دی واقدار دی اسمانونو د زمکو متصرف څوک دی الله